اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولهم عذاب علیم مولانا دا وړاندې نه دا جو قضیه او جمله ذکر شوی او فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا علامه موصوف فرمایلی چې مرض یو حقیقتا یو بل مرض حکمانی دلته کې مرض حقیقتا هم کېدلی شي او مرض حکمانم کېدلی شي بیا چې مرض حکمن نو داغي دوه طریقې ذکر کړي وي ونفوسهم کانت سرا دا پاوله کر حقیقت پیس نمبر اوله کرخه کې دلته کې داغا مرض حکمی تذکرہ کړي و او بیا مرض حکمی اصل کې په دوه قسمه لکه څنګه چې مرض حقیقی په دوه قسمه مرض حقیقی دا چې یو مرض په سړیو لګي نو مړی کی اول مرض حقیقی دا چې مرض په سړی لګیدلې خو بیا الله تعالی روح کی